الرحمن الرحیم والاخبار بوقوع الشيء وعدمه لا ينفي القدرة عليه كاخباره تعالى عما يفعله هو او العبد مولانا د وړاندې نه دا یو مسله چې راشي و چې څنګه خلکو وی چې تکلیف به مالا یو تا کروا دی او جایز دی په محال باندې تکلیف مکلف کول دی او کڅ شي دی روا دی او داغه دلیل دا ذکر کړو چې الله تعالی فرمایي چې لا یؤمنون داخله کې ایمان نه راوړي او داغه باوجود داخله موصوف او دغه مکلف په 50 طرف ایمان نو که داخله کې ایمان راوړي نو دا به خو کذب راشي په کلام د واجب الوجود کې د الله په کلام کې به څه شي راشي کنه کذب نو کذب خو په کلام د الله تعالی کې څه شي نه محل له نو معلومه سره خبره عادي په دې خان د دې د ایمان راوړل دا مستلزم کیږي کذب د چا لاره د کلام د الله تعالی لاره دای با وجودم دي په ایمان باندې څه شي مکلف خدا څه شي شو کنه تکلیف مال تاک شو کنه زما خبره ده چې دا خلک مکلف دي په ایمان باندې او دی کې لا یؤمنون ادي مکلف دي په ایمان بكل ما جاء من نبی اسلام فكل ما جاء که خدا خبرم ده چې لا یؤمنون فكل کې خدا هم ده چې لا یؤمنون پکې هم ده نو دا خو جمع د چار له دې زید دی نو د ډېر خسته جواب وکم اول سوال نه جواب دار کنه مولانا چې اخبار په وقوع د شی ک الله خبر ور کړی په وقوع د چا باندې یو شی او یا د عدم د شی د دې معنی خدا نه ده کنه چې سړي په قدرت نشته د پیڅ نشته مطلب دا چې د خلکو د ایمان راوړل دا ممکن دی په اعتبار د ذات سره دا ممکن دی په اعتبار د چا سره اگر که دې ته امتناع غیری ور عارضه شوه دا خو په اعتبار د ذات سره چی شری دا ممکن دا تکلیف د ممتنع بل ممتنع نه دی تکلیف بل چی شری ممکن دا تکلیف بل او د دې یو مثال ما تاسو ته خبر ارز کړو لکه عدم د عقل اول نو عدم د عقل اول چې په اعتبار د ذات سره واخلې نو دا چی شری ممکن دی خو که په دې اعتبار سره واخلي دا حکما وایي چې عقل اول د الله معلول دی الله علت تام دی دی معلول نه اپ انتفاع د معلول سره انتفاع په چا کې راځي په علت نو په دې اعتبار سره عدم په عقل اول کې نه راځي خدا چې نه راځي دا امتناع غیری ور عارضه شي دا ورنه امکان ذاتی پکې شته چې دا عدم راشي دی عدم کې امکان شته خدا چې نشي راتلی نو دا امتناع غیری ور عارضه شي دا قرانګې دلته کې دا خلق د دې د ایمان راوړل ممکن دي خو دا او دا ممکن دي په اعتبار د نفس ذات او په اعتبار د سنخ ذات سره دې ته دا کوم امتناع چې راغی امتناع غیری به ور عارض شي هغه دا چې کدی ایمان راوړي د الله په کلام کې بس شي راځي خو دا خو امتناع هیڅ شي را کنه غیری ده نو دا خو امکاني نو معلومه سره خبره چې مکلف کول د دې په ایمان دا ممتنع به ذات نه دی بلکې دا چې شری ممکن اخبار په وقوع د شی یا په عدم دا نه نفي کې قدرت علیه په ده چې دې سړی و په قدرت نه لکه اخبار د الله تعالی عما يفعل دا راته و چې الله خبر ورکړي دا شي نه چې الله یې کوي نو الله چې داغه نه خبر ورکړي ته بیا وایي چې الله تعالی په دغه فعل کې وسی شعر دا د دغه د دې فعل نه کول وسی شعر هغه ممتنع دي بس الله د اختیار نه وسوته لوس په خامخا څه کوي کوي اوس اختیار د الله نه دا شی څه شو واته ځکه الله خبر ورکړل کې وای نه کی نو کې زب راځي نو ته ان ته ویل شي چې بس التم اختیار ختم شو ان ته ویل شي ممتاز نه شي په نه شو الله تعالی وویل کنه چې زبر ممتاز پیدا کوم زبر اسمانونه پیدا کوم د سي الله وویل نو اس کا الله پیدا نه کی خو کې زب راځي کنه نو تبع ان ته وای چې دا الله بوستا دا خامخا پیدا کیدا د اسمان به خامخا پیدا کوي چې پیدا یې نه کی نو دا لازمي کې لحاظ دې پکې مجبور شو د څه ته ویلې شي نه نه نه شي ویلې ځکه دا امکان لري دا چې په اعتبار د ذات سره څه شي لري اگر که امتناع غریب او سر عارض شي چې کې زبر راځي په کلام کې خو ذاتی خو سره لري کنه امکان یا دا پرې دا اویل عب اختیاري الله خبر ورکی چې ممتاز مولانا با سبازي دا الله خبر ورکی چې دا کس به سبا کور ته ځي نو اوس به ته وایي چې زما را کور ته تله چې دي نو دا اوس دې کې اوس نتله ممکن نه دي ځکه چې د الله په کلام کې سره دي بیا نو د دې وجه نه خودستانه د قدرت د تګ د قدرت نفع هونه شو کنه قدرت نفع نه شو کنه ته مجبور نه پتلو کې ته څنګه اگر کدی ته امتناع غیری ور عارض خو په اعتبار د ذات سره دا د اتل نتل دواړه ستا په سکیری په اختیار کې دي نو د دې خلکو د ایمان راوړل دا د دې په سکیری په اختیار ټیک شو دا راول نه سوال سوال نه جواب او د دیم سوال نه جواب ما تاسو ویلو خارج نه باور کې چې دا دی چې په لا یمنون الله رست ویل دي مکلف په ایمان مخ کیو ادا لا یمنون لفظ رست ویل شوی دی نو لہذا جمع بین الزدین را بلکې دا اول طریقې سره د دغه نم جواب کې دی شي دغه نم څه کې دی شي دغه نم جواب شو کنه چې امکان ذاتی او فلان فلان ا بل جواب ته دام کولې شي چې را د لا یمنون دوستو ویلې شي ویری نو جواب نه زدین را نه وفائدة الانذار بعدم العلم بانه لا ينجح الزام نو چې خلک نه راوړي نو بیا فائدہ رې انذار څه شي را پیغمبر ولی بیا منذر دی پیغمبر ولی یې رې بیا ایمان نه راوړي کنه نو بیا ما فائدہ تل انذار د دې انذار فائدہ څه ده څه فائدہ لري جواب د دې یو دوه فائدې دي یو دا چې په دې خلکو باندې اتمام د حجت وشي په دې خلکو باندې څه وشي اتمام د حجت او دویمه دار چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر تبلیغ دا فضیلت ورورسي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسي د تبلیغ دا فضیلت دا ورته ورسي ومنها ونا ترى الله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا څه ویلي چې د سیټ ویلي دي چې پتا برابر ده ته یارای او کنه یارای ک علیهم برابر باندې برابر ده سواون علیهم یعنی دې ته دا برابر ده ته یارای او کنه تا خو برابر نه ته چې یارای تا ته ډیر فضیلت نه راوي تر ته د تبلیغ هغه لوی سم علاویږي فضیلت لیکن دا خبره په دې شي شهره لکه ګوره وس انذرت عليهم ام لم تنذرهم سواء عليهم انذرتهم سواء عليهم انذرت ام لم تنذرهم عليهم باندې دا خبره برابر ده عليك باندې نه ته دې يروي او کنه ير دې ایمان نه راوړي دا خبره په تا برابر ده کدا په دې فائدہ د انذار بعدم العلم بانه بانه لا ينجع فائدہ د انذار په عدم علم په دې چې دا نفع نه رسي نو الزام د حجت دی په دې خلکو باندې الزام نه چاره او حیازت رسول الله صلی الله علیه وسلم د فضل الابلاغ را جمع کول د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فضیلت ته چاله را د ابلاغ لاره چې تبلیغ دا فضیلت رسول کریم صلی الله علیه وسلم را ټول کی ولذالک قال دیو جن الله فرمای سواء علیہم او یا به تنه مسرین علی الكفر مرادی کله دینه چرته خاص کسان مراد شي ابو لهب او فلان فلان داته مراد شي نو بیا د آیات شریف ته معجزات نه دي ځکه چې کوم خلکو تذکره شي به هغه خلک هم د قشان د حالت کفر کې د دنیا نه تللی نو د آیات پر چاره قبیله نشي بیا د معجزات نه او کچرته د شي چې د دینه اشخاص به اعیانهم مراد نشي او خاص خلق د دینه مراد نشي نو بیا با مراد بیا به داسې شي د آیات شریف چې خبر به ورکړي شي د هغه خلکو چې هغه خلک خبر به ورکړي شي څه دا خلکو چې د هغه خلکو عاقبت او اخره هغه په کفر ګرځي معال داغي کفر ته بیا به خبر شي دا خلکو نه چې معال چې ګرځي معال داغي چاته کفر ته ولم یقل د سونه اخا وفي الايه پایات کې اخبار بالغیب دی علامه هو به اخبار دی په غیر اعلی ما پاغه طریقې هو به چاغه پاغي ک اراده شي په موصول سره اشخاص باعیانهم کا کا اراده شي په دې سره سوک موصول سره ها اشخاص باعیانهم ابو لهب عتبہ شیبہ ابو جهل وغیرہ نو فهی من المعجزات بیا د آیات شریف د چانه ده دا را معجزاتونه ده اسنګر معجزاتونه ده د کوم خلکو حوالی سره چې وینا شوی و نو هغه خلک بیا په حالت کفر کې مړ دي کنه نو دا آیات ته چانه شو او که چرته مثال په تور باندې د دینه مراد څه شي ان الذين كفرون مراد هغه مسرین علی التشری کفر ته مراد شي او خاص بیانهم سن خلق نه نو بیا چون کې آیات کې دا اشاره شو چې د دې عاقبت او اخر انجام دا آیات درا قبیله نشو چې ګرځي اخیری عاقبت ته دی بیا څه شی دی کفر عاقبت ته دی خلکو څه شی دی ا کفر دی